زاد الطالبین زاد الطالبین کې دویم باب درې سلوختمه صفه په دویم باب کې یو لسم نمبر حدیث دی هسې به په خوله یو بل سره چې جان داسې کوي لکه تبعدا د یو بل دوستان نه دي او په پټ به د یو بل سوي دشمنان وي دا شین ډېر ډېر ده کنه ایمانه په خوله یو څه خچري ګر نورې دزلو ورکوا دا د منافق کار دی بچ چا سره د څنګه دشمنی جوړ شو نو په خوله پړ کې او سره کوا وای مړه په خوله خچريګا نو نه سو سره کې نه نه نه دا پیغمبر پاک پیشنګوی کړی دا فقیل یا رسول الله ویل شو اې دا الله پیغمبر وکيف یکون ذالک دا بسنګي چې په ظاهر کې به یو بل دشمنان وي او پټ با د یو بل دا ظاهر کې به یو بل ورونه او پټ به دشمنان وي ویل کیف یکون ذالک توام به ته کوي چې وزارت به راکي توام به ته کوي چې بچي به ته سبا نوکر کی توام به ته کوي چې سبا به د کار کې ما سره مرسته وکړي نو ځکه اوس رضان رور کړي وای موږ په خپل مقصدونه کو سره موږ نه سکو دا د منافق بېمانه کار دی ور خپل مقصد به کې او حدیث تبا کې لانه کله چې سبا زما په کار راشي ذالک برغبت بعضهم او سی خلق چی ناغه د دې خلق سره ذات نږدې کوي چې سبا ک الله منګو دې کامیاب کې سبا ورځ د قیامت کې زمونږ لپاره سبب د شفاعت الله دې وګرځي دنیا کې موږ ته دعاګانې وکي او دعاګانې سبب د کامیابی الله زمونږ لپاره وګرځي دې وکړه او دا شي نه وړي چې دا کم نه یو زنانه به یا چې دا سړی وي چې به خطا را خطا شي نو ټول په دنیا لین دي ورهبت بعضهم من بعضن او د پارا د یری باز د باز سره یریږي به باز د باز د شرونو نه وای ځان ځکه نږدې کوم چې ډیر شری دی ډیر وی ظالم او جابر دی چې تمل مینه کی نزانو ته نږدې نږدې کومه هغه وی لال هغه خلک چې په دیني پختې ماته وي کدو کړيلې پاتې دا کدوان کړيلې مړيلې پاتې پوه هغه چې په دیني پختې ماته وي زره زره شو اندامونه هغه لال د الله په دین ځان قربان کو یذهب الصالحون لال نن کدو کړي لوي ماده او کو ماده وکدو کړي لسکه مړ خلکو خو هم نه اے که کدو خلک اصل هغه کدو چا له ورکه سو کې نه علي کله نه قال د قوت را سره ها ا خسي حاله خوري خو غشته شتنه يذهب الصالحون دا خو خلق بیان خلقو تم بیان نوري بوس پاتې دي هغه دانې ته ول شوې دي د درمن نکور ته بوس په درمن پاتې بوس باندې خلک سکي ویلګه کغل او مړه غلان دانې نه وړي بوس وړي کنه او آ غلان دانې وړي کې بوس وړي دانې وړي ها ها خیر هو هغه چرته هغه خود نه بلی هو